وجب ان یسمى قادرا الله تعالی خو پدی قادر ده چې دا کار وکي پدی قادر ده چې نه کوي دې د کولو سره ولی قدرت متعلق شي کولو سره نوی چا خو بلا خبر ده چې مثال الله تعالی په بعض افعالو کې اثر وکي او په ازدادو کې نه کوي دی وجنه چې دا د اهتمام ایغه تور کی په بشوي هغه صفت مرجحه ایغه هغه وی چې هغه دی وکي یا ذات ایغه تقاضا کوي نو دی وجنه الله تعالی ته چوي قادر دا نه چه بیا هغه بل د ده قدرت نه وواته نه هغه بیا چه ده یعنی اسم د قدرت په پاته ده تاسو په دې خبرې پوه شو لکه اوس مثال ته په د یو شي باندې قادر چې دا وکي یا د بل وکي خو یو پکې ته چکه مختار کې د چا دی وجنا اقتضاء ذاتی دی وجنا یا د بل چ مرجحات او هغه دی وجنا یو پکې ته چکه مختار کې هغه بل پری دی نو دې سره خو تا هغه اسم د قدرت تانه لری کیږي نه کنه چې ته په یو باندې قادر نه وې نه نه قدرت خو بیا چلا دارنګ صفت تی کلام تر ایسا ولما کان قولنا اکل چی ودا قول دی مونږ کلم فلان فلانا فلانی فلانی سره خبرې وکړي دې څه مقصد دی دې دا مقصد دی انما نانی به افاظه المعانی المراده دې دا مقصد دی چې فلانی فلانی سره خبرې وکړي یعنی د په هغه ځل کې چې کومه مافی ضمیر دی هغه مقصد دا چې دی هغه معانی او مراده او افاظه وکړه فلانی ته یعنی فلانی باندی دی ایغو معانیو تویوالی وکړه مونږ وایو فلانی فلانی سره خبرې وکړي څه مقصد خبرې وسره وکړي یعنی د په زړه کې چې کوم هغه معنی مراده و هغه په ایغ باندې چې کړه رو ورولې یعنی ایغ باندې چې وکړه افاظه وکړه دا معنی مقرونتا بالفاظ دالت علیها خودونه چې دا افاظه المعانی المراده چې وی دا مقرون وی پچا سره په الفاظو سره چه هغه مقصد دا دی چه په دې معانی او مرادو باندې چه کئی دلالت کئی ما په زړه کې څه معنی مراده دي نو زه تاسو سره خبرې کوم دې څه مقصد ده چې ما اوس د کوم سبق درته وایم دا هغه ما زړه کې چې کوم معنی مراده دي نو په هغه باندې الفاظ الفاظ وای هغه په دې باندې دلالت کوي او هغه معنی مراده چې دی په تاسو قلوب باندې زه چکم مقصد دا چې تویوه او زوای چې دی هغه افاظه وسینو دې ته چوتای کلام ورتای اوس دا کلام نو دا صفت الله تعالی کی موجود دا ولی ندا موجود ٹک تا دغه سی زبان دی نه ور سره چې مثال دغه سی جارحه مخصوصی طریقې سره کوي نه الله تعالی په عباد باندې سکی علوم و فیضان نه کوي نو مونږ وایو چې دا چې دا الله تعالی دا مقصد دا چې دا متکلم دا دا چې دا متکلم دا ځکه چې دا په بندګانو باندې دی علوم و فیضان کوي او کلام چاته ته دی هغه معنی او مراد او فیضان او افاضه ته ورته او ګوره هغه سره افاضه د چا کئی د هغه الفاظو کئی منعقدتا فی خیاله دالتا علیها چی هغه الفاظ آ منعقد یعنی حاصل شی بیا په خیال دی دی بنده کی دالتا علیها هغه په دی معنیو باندې چی کئی دلالت کئی لیکون التعلیم اصرح ما یکون چی تعلیم هغه اصرح او اظهر دی هغه وی چی کوم دی تعلیم چی دی طریقی دی یعنی مقصد دا دی چی داسې شای الهامی طریقې سره الله تعالی په ورته په قلب کې چکه وګرځي البته تعبیر الفاظ بیا د عبد چوي خپل وي لکه حضور صلی الله علیه وسلم ته ډیر وایته وای چې ما په زړه کې خدای پاک دا شای چکه داسې وګرځاو نو هغه الفاظ بیا هغه بنده خپل وي خو هغه مقصد دا دی چې هغه دی هغه چې کوم مضمون وي هغه الله تعالی ورته چکی القا کی په دې طریقې سره نو د دو فیضان دی هغه معنی او مراده او د تاسو مونږوال دی هغه طریقې چې دی جدا دي مونږ هغه جارحې مخصوصې سره الفاظ ووایو او الله تعالی کله په دې طریقې سره وکړي چی مقصد دا ده چی هغه د ده په خیال کی هغه منعقد کی او هغه بیا په هغه مضمون باندې چه وکړي دلالت وکړي وجب ان يسمى متكلما قال الله تعالى لك گورا الله تعالى وای وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا دیت هغه وحی ورتای دیت چورتای وحی د الهام طریقہ په الهام سره چی کوم شی مقصد دا دی چی وغورځیږي یا هغه مضمون په هغه کی چه سی زړه کی وغورځي نو دې ته مقصد دا دی چی دې دواړو نه تعبیر شاه صاحب په چا سره کوي وحی سره وما کان لبشر ان یکلمه الله یو بشر دے پار دا حق نستا چی بالمشافع اللہ تعالی سر چو کی کلامو کی لکا تاسو مونگ بالمشافع کلامو کو انا اللہ تعالی دا سکی چی بندہ سر بالمشافع ذکر چاپ غایت تنزہ تنزہ کدا او انسان دا طاقت نسی لرلای په دی دنیا کی چی د سره الله تعالی سره بالمشافه چو کی خبری وکی ها البته بیا مقصد دی الله تعالی خبری په دی بنده باندې څنګه را درومی یا دی وحی په ذریعه سره یعنی دی هغه الهام په ذریعه سره کشف دی مضمون په ذریعه سره الفاظ دی دی چوی خپل وی او من وراء حجاب یا بل طریقہ دای چې الله تعالی مقصد دا دی چی بنده الله تعالی منځ کی خبری رادرومی نو بله طریقه یی دا یی چی دا من وراء حجاب وی لکه موسی علیہ السلام سره په کوه تور کی چی کوم مقصد دا دی چی هم کلامی وا دا من وراء حجاب وا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سره په معراج کی چی کوم هم کلامی وا نو دا من وراء حجاب وا دا سی بالمشافه خبری نی څنګه یی من وراء حجاب څه مقصد من وراء حجاب دا مقصد چی هغه الفاظ به اوری خو څوک پوینه نه چی دا څوک وایی من وراء حجاب بس بده اور وی با غا الفاظ خو وینه بسوک نه نو دا غا نو کلا پدی طریقے سرا کلام رئیسی ہم کلامی رئیسی او یرسل رسولا فیوحی بی اذنه یا اللہ تعالی اغا فرشتی ارواس تی نو اغا مقصد دا چی بیا هغه وحی راړي د الله تعالی په اذن سره چه کوم الله تعالی خوښه وي هغه انبیاو ته چه کی راړي او دا زیاته طریقه وه دی هغه چه الله تعالی کلام به مقصد دا چه عبادو ته نقل کیدو نو هغه زیاته طریقه چه وه دا وه نو خود دی الله تعالی چه د صفت کلام دا هغه مقصد دا چه هغه کلام نفسی دا چه هغه د حروف او د اصوات او د دغه نه چه دا منزه ده البته چی د عبادو ته رادرومی نو هغه په دی طریقو سره چه کیږی رادرومی چی هغه اظهار دی نو تاسو مونږ خو چا کوم کلام نفسی کلام نفسی نو اوس هغه کلام نفسی چی ما په زړه کی کوم مقصد دا ده چی هغه دی ما په نفس کی کوم هغه معنی مراده دی زه هغه تاسو ته القا کول وغواړم نو هغه په الفاظ سره کلام لفظی سره بچو نه وک مقصد دا چې تعبیر و نه وک تاسو ته کلام لفظی سره به څنګه کوم په خدای خوله راکړې ده زبان راکړی ده نو هغې سره به مقصد دا دی چې کلام لفظي وکړو بیا به تاسو ته هغه معانی مراده چې سي ورسېږي اوس د الله تعالی چې کوم هغه مقصد دا دی چې علوم دي هغه وحی علوم هغه به مقصد دا دی چې تاسو مونږ ته څنګه رسېږي اوس مونږ الله تعالی سره دغسې خبرې نه شو کولای نه دا طاقت لرو نه په انسانانو کې دا سکت شته او الله تعالی دونه په غایت بلندی چې هغه مقصد دا چې دونه کم درجه خو نه ده چې تا سره دغه څه کوي خبرې کوي نو دی ایغه او نه داسې جارحه مخصوصا الله تعالی پرسته لکه تاسو مونږ پرسته نو هغه هغه علوم هغه علوم الهیه چې کوم دي هغه مقصد دا چې دی بندگانو ته څنګه رسي څنګه رسي نو یا مقصد دا چې هغه د نبی د وخت نبی په هغه زړه کې چو کی مقصد دا چې الهامی طریقې سره یو شی وګرځي یا خوب په طریقې سره د نبی خوب دا وحی وی د نبی خوب چې ګڼل شي دا وحی یا خوب په ذریعه سره یا د الهام په طریقې سره داسې زړه کې سخ خیالات وګرځي چې دا کار داسې کول چې دی پکار دی نو هغه نبی نبی په خپل الفاظ کې چو کی تعبیر وکړي نو دا هغه علوم الهیه هغه علوم دی چا گنل سی وحی گنل سی تاسو بده پوښو یا من وراء حجاب وی دا کیسه بالمشافه نه مونږ ته دا پتن لګی چې دا سدی او یا مقصد هغه دی فرشتي دی په طریقې سره چې هغه فرشتي او ترواس نه نو هغه مقصد دا چې ځکه مونږ وایو چې دا کلام لفظي چې دا دا حادث تا او قدیم چوک ته هغه کلام نفسی ده ادا کلام لفظی ده حدیث تا تاسو په دې خبره پوه شو او یا بیا داسی چې د بنده بالکل د حواس مقصد دا چې فانی شي د الله تعالی په هغه لوی معرفتونو کې نو په دې وخت باندې بیا به وحی دا سلسله الجرس غوندې وه لکه مقصد دا چې داسې صفا کاڼی وي صفا کاڼی وي او په هغه باندې زنځیر داسې څه کوي راکاږي ایو داسې آواز غوندې کوي هغه ګانټي غوندې آواز غوندې کوي نو یا به په دې صورت باندې وه چې هغه حواس بالکل مقصد دا چې الله تعالی طرف ته بالکل متوجه سی او دار شي لکه هغه چې وی کنه سړی د دماغ کله داسې چنګا غوندې کوي ا داسې یو قسم خاص چنګا غوندې کوي کنه آواز غوندې بالکل دا کله به په دې هغه کې وه په دې صورت کې وحی راتلله اما بیا چې بخاري شریف وایو بیا به مقصد دا دی چې کتاب باب بد الوحی چې کوم دی په هغه کې به بیا ترتا استاد داسې تشریحګانې کوي کنه چې سم مو په ماړه کې حافظ ابن حجر صاحب دی علامه عیني صاحب چې کوم غټ غټ تشریحګانې کړي دي دې هغه باندې چې وحی به کله د سلسله الجرس په شکل کې وه لکه خوی کاڼی یا پیغه باندې هغه څه کوي راکاږي هغه یو آواز غوندې اخ کېږي خو به هر حال داسې تعبیر نه وي د کلام نفسي نه لکه د تاسو مونږ چې څه کو تاسو په دې پوه شئ ځکه چې د الله تعالی کلام چې کوم دی هغه د اصواتو د حروفو نه څه ده هغه منزه ده هغه بلند و بالا ده ښه جي فالوحی هو النفس فی الروع برؤیا نو وحی آ دا صورتونه دی هغه نفخ فی الروع په روح کی په رؤیا سره چی مثالا دی حضور صلی الله علیه وسلم په زړه مبارک باندې په روح مبارک باندې با هغه مقصد دا دی چی هغه راغله او خلق علم ضروری عند توجه الی الغیب یا یو شی مقصد دا ده چې توجه ال الغیب په وخت باندې چې د یو علم ضروری خلق الله تعالی چې کی وکی الهامی طریقې سره دا دی اواحی سورت ومن وراء حجاب چه مقصد ان یسمع کلاما منظوما کانه سمعه من خارج چه یو کلام منظوم سڑے واروید سی گویا کہ دد خارج نا چک واروید ولم یر قائله قائل بینی نه نو من وراء حجاب دا مقصد او یرسل رسولا یا رسول رواسطی فیتمثل الملک له بیا فرشتہ ایغا پارا متمثل سی نو کلا مقصد دا چې په خپل صورت کې حضور صلی الله علیه وسلم جبرئیل امین په خپل صورت کې لیدلای او کله دی بنده په صورت کی چسی وتړی سی وربما يحصل عند التوجه الى الغيب وانقهار او کله کله داسی ګوره وربما يحصل عند التوجه چې کله مقصد دا چې توجه اغا غیب طرف ترایسی یعنی عالم بالا طرف ته توجه رئیسی و انقهار الحواس ادا حواس مغلوب شی حواس سے مغلوب شی او دی دنیا سننا تعلق چکی کٹ کی او سو فیصد توجہ رئیسی وربما يحصل عند توجهه الى الغيب وانقهار الحواس الصوت سلسله الجرس نو کله په دې وخت باندې هغه صوت سلسله الجرس چسی هغه مقصد دا چې حاصل شي صوت المتدارك الذي يسمع ولا يسب اول ما يقرا سمه حتى يفهمه بعد جرس ما يعلق بعنق الدابه کما قد یکون عند عروض الغشی من رؤیت الوان حمر و سود لکه سړی باندې دا تنظیر دا تمثیل نه ده لکه سړی باندې چې بیهوشی رئیسی بیهوشی رئیسی او بیا مقصد دا چې کله سره رنگونه ویني او کله تور غوندې رنگونه ویني نو دا رنګ دالته چې دا حواس بالکل عالم غیب طرف ته متوجه شي او بالکل مغلوب شي او د دې دنیا شینو نه کټ شي نو هغه مقصد دا چې هغه علوم الهیه بیا دته د سلسله الجرس په شکل کې چسی مقصد دا ده چی رئیس شی لکه هغه مین کاڼی وی او په هغه باندې سړی هغه ګنټی چې کوم آواز کوي که نه ګنټی آواز ټنګونی غوندې آواز غوندې داسې انداز باندې رئیس شي ښه جی ورپسیش ولما کان فی حضیرت القدس نظام مطلوب اوس دی صفات الافعال زن لگ بیان کئی کلا چی پا حضیرت القدس کی یو نظام مطلوب و پا حضیرت القدس کی یو نظام مطلوبہ دا اقامته فی البشر چی په بشر کی دا نظام چا صالح نظام دا حضرت القدس کی مقصد دا چی آلتا دی دی فیصلہ شوی دا چی په بندگانو کی دا نظام یعنی دا صالح نظام دا مطلوب دا فإن وافقوه لحقوا بالملأ الأعلى نو که انسانان ولگی او دی سره چو کی موافقه کی او دو دی نظام صالح دی پارا چکی کوشش کی نظام صالح دی پارا کوشش کی لحقو بالملأ الاعلی نو دا انسانان ملأ اعلی سره چه سی پیوست شی او ملأ اعلی دو خوښی و اخرجو من الظلمات الی نور الله او دو اوزی دی ظلماتنا پا طرف دی نور الله اللہ تعالی و بسطته او پا طرف دی اغا انعامات دی اللہ تعالی و نعمو فی انفسهم او دو مقصد دو تا انعامات ورکړاو سی په انفسو دی دوی که یعنی دو باندی مقصد دا دی چی دی الله تعالی طرف نه هغه رضاګانی او دا شیونه نزول کیږی او دو په خپل زړونو کی چی وی مطمئن وی و الهمت الملائکه او فرشتو ته الهام وکړای سی ملائکات ملائ سافیل تا و بنو آدم انور بن آدمانو ته دی الکاو سی ان یحسنو الیهم چی دو سره چکی احسان معاملہ کی دا مخکبار بر دا مضمون کی شوی مخکی مو ذکر کړی دی هغه عذاب ورکاو سی بی دی ایغه مختلف چی دی طریقې دی وجب ان یقال نو بیا واجب ده چی سړی وای رضی و شکر او سخط و لعن چی موږ وای چی الله تعالی راضی شو الله تعالی چی راضی شو او رضا او شکریا او مقصد چی سخط او غضب دا صفات بیا الله تعالی ته چی ثابت شي نو موږ وای چی الله تعالی چی دا په دې شي باندې راضي کیږي او په دې شي باندې څه کیږي غصه کیږي تاسو په دې خبره پوه نو دا هغه صفات الافعال بیان او که بعضی صفات الافعال ذکر بل کل یرجع الی جریان العالم حسب مقتضى المصلحه او دا ټول شینا رجع کیږي په طرف ته هغه نظام یعنی مقصد دا چې تک دی عالم تا حسب مقتضى المصلحه چې څنګه دی مصلحت تقاضی وي هغه موافق باندې مقصد دا چې دا چکیږي چلیږي دغه سي یعنی پیدا کول دی المدعو الیه چا کوم شی طرف ته مقصد دا چی هغه کړای شو مدعو الیه خلق طرف ته هغه وی په دې کې مصلحت پرته چې د کوم شي متعلق دعا وغوښتل شو چې دا پیدا شي نو بیا موږ سویو فیقال استجاب الدعاء اذا فلانی سړي دعا چکړه قبول شو ځکه چې حالت مصلحت عالم پدې کې چې دا کوم شی غوښته چې دا چسی پیدا شي نو خلق تی هغه مدعو الیه وسی نو بیا مونږ وای چې استجاب الدعاء الله تعالی دعا چکه نو مونږ وای چې الله تعالی استجابت الدعاء کوي مستجیب ذات تا چې دا مستجیب الدعوات مستجیب ذات تا نو دا یو صفات ثابت سی شاجی دا هغه صفات الافعال دی چې دا استجابت الدعاء کوي وربما کان من نظام العالم اډیر کله تد نظام دی عالم ندا خبری خلق المدعو الیه پیدا کول دی ایک شی چا کوم شی طرف کوم شی غختل شوی د چی ایغه پیدا کولو کی مصلحت پروتی نو هغه الله تعالی هغه سی وکی او مونږ استجاب دعا دعای قبول کړه نو چی دعای قبول کړه نو پد کی صفت تی چار غه استجابت نو دا هغه صفت الخلق دا سی رئیس ولما کانت ولما کانت الرؤیت فی استعمالنا وجب ان یقال انکم سترونه کما ترون القمر لیلة البدر اوس گورا ولما كانت الرؤیت فی استعمالنا تاسو مونږ چې رؤیت استعمالو چې فلانای فلانای سړی ولګي د فلانای سړی چې کو ولید نو تاسو مونږ چې د رؤیت استعمالو پچا کې استعمالو انکشاف تی مرئی کې چې مثال فلانای سړی ولګي د فلانای ولید یعنی مقصد زه ولګي دنه دای می ولید نو دی انکشاف چې ماته وسی نو دلته موږ څه استعمالو رؤیت استعمالو څه استعمالو رؤیت استعمالو ولما كانت الرؤية في استعمالنا انكشاف المرئي اتم ما يكون نو اوس دا خو په الله تعالی کې اتم دا چې مقصد الله تعالی خو ته هر شی په دې طریقې سره چې دي منکشف دي خوا بله ده چی دغسی په جوارحو مخصوصو نو الله تعالی ته صفت تی چا ثابت کا رؤیت او دی هر شی چکی وینی وکان الناس دارنگی وکان الناس اذا انتقلوا الى بعض ما وعدوا من الوعد دارنگی خلق چی کلا منتقل شی په طرف تی بعضی ایغو شیونو چی آغا دو سر په معاد کی وعده کړی شوی دا اتصلوا بالتجلی القائم وسط عالم المثال نو دو متصل سی په سبب دی هغه تجلی سره چی قائمه وه په وسط عالم مثال کی ورأوه رأی عین باجمعهم بیا مقصد دا چی دو په رأی عین سره به الله تعالی چی کی ووینی وجب ان یقال انکم سترونه کما ترون القمر لیلۃ البدر رؤیت تی یعنی اللہ تعالی نور شی نه ویني او قیامت پر ورځ باندې بدایلی د شچا بل ورځ می هغه کی کومه خبر درته وکړه په دې بدل اعمال کی چه الله تعالی نور یعنی الله تعالی خو هر شی ویني خو قیامت اوس خدای نشي لید خو قیامت پورې جب مقصد دا چې دی هم چسی لید شي نو دی هغه طرف نه رؤیت چک ثابت ک یراه المؤمنون بغیر کیف و ادراک و ضرب من مثالی فینسون النعیم اذا راوه فیا خسران اهل الاعتزالی ورأوه رأی عین بیا اجمعین شاہ جی وجب ان یکون وجب ان یقال انکم سترونه کما ترون کما ترون القمر لیلۃ البدر او بیا په حدیث سره درومی چې صحابه کرام ته تل چې تاسو په دې کې ستنګي هم نه محسوس کولا تزامونه په دې کې بتنګي هم نه محسوس کو او دا سی به الله تعالی نو دې بدر سپوږمۍ مقصد دا چې لیدل شي باب الايمان بالقدر سره به ان شاء الله بیا آینده فرصت کی چیری وایو که خدای خوښ کړ هغه بیا ډیر اهمې مسلې دي تقدیر مسلې دي انشاء خو هسې د صفاتو مسلې باندې څه ناڅه سر خلاص شه شه جي